ربط او تعلق د دې صورت مخکې صورت سره غنو جو باندې دی یو دا چې هر کله مخکې صورت کې سورہ شعراء کی ترغیب ال القرآن دې سورات کې هم اول کې ترغیب ال القرآن ذکر کړي دیو جنا ورپسې ورو یا مکی واقعا د موسی علی السلام بیان شوی په دې صورت کې ما واقعا په بل انداز ذکر کړي دیو جنا ورپسې ورو یا ما کی سورا کی د پخوانو قومونو حالت ذکر کړو چې ایمان نه راوړي او تباشیو دې سورا کی دا حالت ذکر کړي چې ایمان وروړو او بچیو لکه بلقیس نورم غا وجودي داونه صورت دو مسئلې دي یو مسئله چې عالم الغیب دی یو الله دویمه مسئله چې نجات ورکوونکی دی یو الله خلاصه د صورت یو واقعا د موسی علیہ السلام وګوره موسی خبر نشو د امسا دویم واقعا د سلیمان علیہ السلام وګوره سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام د مملکت بلقیس نه خبر نشو دیمه مسله دا ذکر کوي چې نجات بچاو زور کوم او په دې باندې دوه واقعات یو د صالح علیہ السلام چې هغه له نجات ما ور کړو دویم د لوط علیہ الصلات والسلام چې هغه له نجات ما ور کړو د نورو دوو واقعو خلاصه راوباسي یو کم شپېتم آیت کې 59 کې وي قل الحمد لله وسلام علی عباد الذین اصطفى نو صورت کې دو مسلې او دو دو واقعات بار یو مسله باندې واسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین دا آیاتنا دا قرآن یو کتاب واضح هدایت زر د پاره د مؤمنانو الذين يقيمون الصلاه کسان چې پابندي کوي منځ او ورکه زکات یعنی پاکی زړه لا زکه صورت مکی له مکه کې زکات ونه اذ قال موسی لعلی انی انا سنارا اول واقعا د موسی علیہ السلام پدې چې عالم الغیب صرف زم کله چې موسی علیہ السلام فلان دا یقینا زمین مور مخکې دا واقعا سوسه ذکر شوی دا یاده شپه وه، باران ورېدو، توره تیاره وه. خپله بیبي به یې بوتله، د شپې او د ورځې به یو طرف ته کېنوله، ګڼې بیزې به یې څرولې. داوه کې ماشوم پیدا کېدو، نو ما ښځه یو طرف ته کېنوله او خپله رالو دغه اور ته، د اور د طرف نه आवाज ورته وشو چې زه الله يم او لار شي فرعون ته مسله بیان کا نو موسی عليه السلام فورا روان شو په شایونه قتل دایونه چې زما د بیبي حمل دی بچي په ګډه باندې دی او د بچی د پیدایش وخت دې دته او نه قتل مورخین ذکر کوي چې 50 کال بعد د خپل بچی سره ملاشه بیا زګه چی خزه د پلار کړه تلې وا نو دغه دا خیالو چې شاید څه شی به خړلې انبیاء علیهم السلام قربانی کړه دا د مسلې د توحید لپاره نو یغه یخنی وا کوروالو ته وی چې تاسو له ور راړم چې ګرم شي فلما جاء کل چرال دی اورتا نو دی آواز اکڑی شدتا ام بورکا من فی النار چه برکت چولی شوی باچا کی چه سوک چه دا مقام کی دی دور کی او غیر چاپیر د دینا یعنی موسی علیہ السلام وسبحان الله رب العالمین او باقی الله لره چې رب مخلوقات دی یا موسی الا تخف اے موسی علیہ السلام مې رګا انی لا يخاف لدی المرسلون یقینا یریږي ما سره لګل شي پیغمبران الا من ظلم مگر هغه څوک چې ظلم کوي بیا بدل کې رستو بدل کی نیکی رسو دا بدینا نو یقینا زیما بخون کی مهربان الا من ظلم کی استثناء منقطع دا متصل نه دا او ما بعد ځان له کلام دی تفسیر کې ابن جزئی په دې باندې مستثنا منو معنی دا انی لا یخاف لدی المرسلون بل غیرهم الخائف ما سره نه نه یریږي ما سره لګل شي پیغمبران بلکې د پیغمبران نه علاوه خلک یریږي ها سوچ ظلم کی علاوه پیغمبرانو نه باز کمګل وای و الا من ظلم کې اشاره ده دا قتل د قبطی ته لیکن دا خبره صحیح نه ده او پاره باندې مخکې ما سورې شعرا کې کلام وکړو ثم زل بدل بعد حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وادخل يدك في جيبك او دنك لاس تا پترختا کی تخرج بيضاء من غير سوء راو بوزي تک سپینا چې ورکړي مونږه په ډېر بندګانو مؤمنانو وورث سليمان داوود میراث یو سليمان عليه السلام د داوود عليه السلام نه وقال يا ايها الناس علمنا منطق الطير او دوی خلقو خودل شه د مونږه لښکر د د پیریانو انسانانو نه او د مارغانو نه فهم یوزعون نو دوی صفونه صفونه کړی شول سلیمان علیہ السلام ته الله رب العالمین مارغان پیریان او انسانان ټول تابعدار ګرځولیو دې سره علت د ننوتو چې تاسو خپلو سرو ته ولې دننه شئ، ځکه هسې نه چې د سلیمان لښکر در باندې راشي او هغه هم دلدول کړي. وهم لا یشعرون سره دفاع د سلیمان علیه السلام هم کوي چې هغوی ته به پته نه وي. اول یې ځان له متوجه کړل، بیا یې تنبیه ورکړه، بیا یې حکم وکړو میږیانو ته او وجه یې هم ذکر کړه. او دا سنا چې سليمان عليه السلام دومره ظالم دی نه نه هم لا يشورون دا غره طرف جواب وو چې پوری ونا امام رازی رحمه الله ذکر کوي د دې آیت دلاندې هم لا يشورون وینا دا تنبیه عظیم علی وجوب الجزم بنسبت الانبیاء دا خبردارې دی لوی په واجب والی د عصمت د انبیاء علیهم السلام چې پیغمبران معصوم دي وهم لا يشعرون او دیو جنا سمر لنډه خبره کوي من فقه الرجل ايقل كلامه د سړي د هوښیارتیا نښه دا وي چې دی خپله خبره را لنډه کړي. بعضې کمغلي نو هغه چې تقریر شروع کړي نو خلک وایي خدایه دی به اوس کله بس کړي. لګیا یي لګیا یي لګیا یي خو خلک ستړي شي. بیا یو تن داسې غلی غلی پاڅېږي نو میدان ورته خالي پاتې شي. هلکه تقریر چې کې په داسې انداز باندې وکا چې خلک تګي پاتې شي دا نه چې ته باغی باندې بول شي خبره کې نو خبره لنډه کوا مختصره کوا د خيار سړی نه خدای چې دی لنډه او مختصره خبره کوي خمګل چې دا خبره نه ختميږي بعض کمګلی دا چې ټلیفون کې نو تا ته وای څنګه یې زده ونه پیژندم مړ وسو پیژنې هم نه غټ سړې شوې راو لکه لنډه خبره وکا فلانې ما بس دا خبره کو نو دای به لګیا شي او کیسه به شروع کی الته داز شي او دلته داز شي او دلته داز شي او دلته داز شي او بیا خزه توبه یو ځل ښځې چې لګیا شي کیسې شروع کړي نو د دوی بیا کیسې نه ختمېږي نو هسې کیسې به شروع کړي چې د هغې به هېڅ ضرورت نه وي که دوه ښځې یو ځای شي لګیا به شي خبرې به شروع کړي که په بازار کې یو ځای شي نو خبرې به شروع کړي او که په ټلیفون باندې لګیا شي بس بیا د بس کولو چل نه ورځي دومره خبرې کوي آسې په زول ورځای کوي سلیمان علیہ الصلات والسلام دا میګی تا وګوره لنډ خبره کوي او څومره کې متی خبره کوي د هوښیارتیا سړی نه دا چې دې لنډه خبره کوي مقصدی خبره کوي مې ډېر هوښیار دی او د ډېر صفاتونه دي یو دا چې میګه د د قوم د حفاظت جذبه لري د خپل میګیانو د حفاظت جذبه لري دویم دا چې دا ډیر خياري دریم دا چې په میګیانو کې اتفاق ډیر زیاتی سلورم دا چې مېګې د مخکې نه سوچ کوي په ګرمه موسم کې دانه راوړي او خپل سوړ کې جمع کوي د یخنۍ لپاره او پینځم دا چې هر سړی د خپل وس مطابق وزن وړي شي او مېګې د خپل وزن زیات وزن راور کړی ګور دا غټ ملخي او میګیان ور پورې خدي او ټول دا سره کاږي او سوري طرف ته راوړي د وزن نه زیات شي وړي او بیا هغه ټوکړي ټوکړي کی خو بهر نه پری دي دن نه راوي خامخ خپل کور ته شپږم دا چې ډېر همتی وي میګه دا ډیر زیات همتی وی په دیوال باندې خېږي نو چې راو ورځي نو بیا روان شي بیا چې ورځي نو بیا روان شي امیر تیمور کله چې په حملو کې بار بار ناکام شو نو لاړو د یو تالاب په غاړه باندې کېناستو دا غي یو دیوالو هغه دیوال باندې یو میګه داسې راغتو نو چې وسعت ته ورسېدو نو بیا به گزار شو بیا به را روان شو بیا به گزار شو او دی ورته ګوري یو څو ځل راوخته راورځېدو آخري ځل په دیوال باندې راوخته خپل منزل مقصود ته ځان ورسولو امیر تیمور چې هغه وکړو همت بیا راوچت شو او وګوره د دې میګینوم ز کمزورې شوم بیا یې حمله وکا او بیا کامیاب شو نو ډېر همتی وي میګي ووم دا چې میګي وخت نه ضایع کوي که تاسو کتلي نو مېږیان په لاره کې یو بل سره ملا شي، داسې ګړبړ وکړي او زر بیا ځي. دا وخت نه ضایع کوي. دی کله به په لاره کې ولاړي، کوڅو کې به ولاړي، ګپ شپ به لګوي. کله به په بیټکونو په حجرو کې ناست وي او ګپ شپ به لګوي. کله به هسې په بازار کې وخت ضایع کوي، سوا د وخت ضایع کولو نه بل کار دی. هسې فضول به وخت ضایع کوي. اتم دا چې میګه د قوم ډیر خیرخواهی ته د قوم خیرخواهی غواړي وګوره دلته سليمان اسلام بارکه وته وای نه هم دا چې نظر نه لګي او د میګي قوت شامه ډیره تیزه د بوی ماده په دې ډیره زیاته هغه لرې ځای کې چې یو شی پروت وي او د هغې خوشبويي د لور شي نو دی هغې ته ځان رسوي اوتې شامه پکې وي دا خبره چې د وکړه نو سلیمان علیه السلام ورته او قتل او چرالو ورته وای زما باره کې دا خبره کړې ده ولې زه ته ظالم ښکارم سو هغه ته وی تا زما پوره بیان نه دی اورېدلې تقریر پوره اورا نو بیا اعتراض کوا ولې تاسو ویلي وای ما اخر کې ویلي وهم لا یشورون دې باندې کوي پاته ورته نه ظلم نه کوي نو سليمان عليه السلام بخندا شو سليمان عليه السلام ته وی وای ما نه سواړه د سليمان عليه السلام ته میږي وې زمړه ته مال سره کې ته په خپل محتاج نه ته مال سره کې مکالمه شوه خبرې شوې دي سليمان عليه السلام ته وی وی څه خو وړه هغه ته وی نه نه وړه چې کوم ذات نه وړه بس هغه څه کنه ساده څه ضرورت مشرک د میګی رم زیات کمزور دی الله نه نه غواړي او د بابا نه غواړي بیګه وته وی نه غواړم سليمان وته ګوره تمره غړ بادشاہ ما د ټولې دنیا بادشاہي را سره ده څه خو وړه کنه هغه ته چې نه مې پرې نو خواورا هغه ته وایي زدنی رزقی واجلی ما تا زما برزق کم چې الله مقرر کړی دا غنه را ته یو نوړې زیاته کا واجلی ما تا چې الله کوم نیټه مقرر کړی دا د مرګ دا غنه دا غنه را ته یو سکند زیات کا تبسم چې مسکه شي او زیات چې وخاندي نو مطلب دا چې شروع په تبسم باندې شو او خندا بیا روس بیا خندا وکړه فتبسم ذائك من قولها وقال رب اوزيني ان اشكر نعمتك التي دوي وادخلنی او داخل که ما لرا په بندگان استا په بندگان استا نیکانو کی ودفقد الطیرا سلیمان علیہ السلام ازری واغسد مارغانو امارت هغه سو کولای شي چې د خپل مامورانو ته پوس کولای شي امیر هغه څوک جوړېدی شي چې هغه خپل مامورانو ته پوس کولای شي د کور مشر هغه څوک کېدی شي چې هغه خپل کشرانو ته پوس کولای شي چې ته دا ټول شپنه نو ته چارته وي چې دا پوس نشي کولای نو یو ځای په یو رواني بل په بل رواني بل په بل رواني ځکه پلار یې تپوس نشي کولای د دې وجه نه د کور مشر هغه څوک بکاری چې هغه د خپل کشر نه تپوس کولای شي نبی علیہ السلام باندې ملګرو تپوس کولو دیو جنا یو ځل ملګری پاتې شوی د جهاد نه حضرت کعب رضی الله عنه سره خو چې سستیا دې شوې ده، نبي علیه السلام وایي تعلق ورسره ختم کړئ، بایکاټ ورسره وکړئ. دا څه وړه خبره نه وه، پنځوس ورځې راهیسې سره چا خبرې نه وې کړې. د پیغمبر صحابه وو، خو چې کله سستیا دې نه شوې ده، نو پیغمبر بیا د هغوی لحاظ نه دی کړی. وتفقد الطير او ازری واغست د مارغانو فقال ما لي لا ارى الهدهد دوي سدي ما لرا چې زنوي نم مولا چرګه کا پښتانه ته مولا چرګه کوي دا ولي دا ځکه و چرګه او کار د مولا کړو اته مولا چرګه بس وای یو لس منه بئی وړو کې و دې مرغې دا خو په سر تاج دی وجه څه ده وجه دا ده پکې ولا په سر کړه ځکه د مولیانو کار کړه دی د مولا کار داو چې د الله توحید بیان کړي مولا چرګک سره د الله د توحید غم شته خو مولیانو سره نشته چې سليمان سویل دي وسیل دي یاوی چې لو عذبن عذابا شدیدا سخت عذاب بول ورکو او لاز بانو یا به حلالو ما وینور سی ویل کنا وای آیا خبره کړه د اخر کې څه او لیا دی انی بسلطان مبین مال بدلیل راړي ملا چرې په بسکار شو چې د دلیل خبره کړې ده ما سره دلیل څه کړه د سليمان عليه السلام ته وی فقال حد بما لم تحبي وی ورته مولا چرګک ما یاد کړی دا باس چې ستا یاد نشته باندې ما علم حاصل کړی چې تا د داغه پته نشته چاغي وای په امام باندې اس نه پټي د امام نصفی مقصد دا دی چې دا چا عقیده دای چې زما پیر زما د حال خبردار دی داغه بېمانه رافیزی دی شیعه دی هغه دا پته نه و چې رستو با په سنیانو کې داسې خلک پیدا شي چې هغوی به دا عقیده ساتي زموږ استاد محترم فرمایل او شیخ قران رحم الله یو ځل درس وو دنیا طالبان ناستو او اواز یو کو چې طالبانو تاسو دی خبره کومه کما کې چا د سنتو خلاف کار لیدلې نو ماته وخی اجازه دی بیا هغه وخت کې یو طالب العلم د افغانستان دا هغه نومو شینکوړک مولا د شینکوړک د افغانستان نو به وسو او چې قرآن و د شینکوړک مولا وي و چې هغه پاسې دو هغه زی خیل شم او شیر قران وته وی چې واش پروډک مولا کم کار دې په ما کې د سنتو خلاف لیدلې او هاي ماده شیر قران به مولا وی چې واش پروډک مولا نو هغه باندې روب راغی هغه د استاد روب کوي او بیا د شیر قران وای شیر قران رحم الله پوه شو چې سړی وایره نو دا هغه عادت دا و چې خپل شاګردانو کې مې زړورتیا پیدا کوله نو ته وای چې شینکوړه مولا زړې لوی سړیم که سليمان عليه السلام یا وای چې نه سليمان عليه السلام او پیغمبرو ویما ته ورکه ډیر او که مولا چرګه یا وای چې نه مولا چرګه عمر ډیر ورکه دی شیخ قران ورته وی چې مولا چرګک سليمان عليه السلام ته ویل شي احط بما لم تعد بي او ته ماته وینا نشي کوله ای په خندا شو او قسم په الله حضرت چې کله نظر اغلی تر اوسه پورې ما ستا په ژوندۍ کې د سنت خلاف نه دی خو ما چې وی چې ته بس ما ته سوي او کړه او ما ستا په ژوند کې د سنت خلاف نه دی ځاسې سړیو چې هغه په خپل ژوند کې چرته د سنتو خلاف کار نه وکړي په آخري مرز الوفات کې په پندای کې هسپتال کې وو یو طالب هغه شاګرد او پویلو پوښینو سپلې راوستا و په کولې ورته نو ولې ورته ګسه سپلې په پوګړه او یو په مخې ولې فرق ورکو او ته وای چې ما په ژوند کې چرته د سنت خلاف نه نه کړی اخري عمر کې ته په ما باندې سنت خلاف کې دا سره ای په دنیا کې ځکه کار کړی دی چې ای د احد بما لم تحبي وجئتك من سبع بنبأ يقين اني وجدت امرأة تملكهم يقينا ما مدلل يا خدا د تعجب به وي دوه کارونه ولیدل مولا چرګک ورته وي یو دا انی وجدت امراتن تملکهم یقینا ما مندل دا یو خدا چې واکدار و ددای او دیت من کل شی ولا عرش عظیم ورکړې شی دی دار ضروری سامان نه او دل دې تخلو بلا چرګه په تو یا جیب خبر دا خدای مشره شوی دا دا وړوګه مولا چرګک دی خو هغه دا ناشنا او تخکاری چې خدای څنګه مشره شي د ملک او د غړ پټ مولای او د سره دا غم نه چې زما د ملک مشره خدای دا زما قومي سملې او صوبایي سملې مشره خدای دا په ما باندې خدای مشرت گئی اومې مونږه دې لرا او قوم د دې لرا چې سجده بوله نور تا علاوه د الله نه او خې سکړه دې له شیطان مل دریو نو باندې کړي دې له صحیح لار نه نو د هدایت نه مونږي الله یسجدو لله الذی ولید سجده نه کې الله غزاد تا داوند سجده آیت ځان لوکي بیا دای ولې سجده نه کې الله غزاد تا یخرج الخبا بالسماوات والارض یخرج الخبء چې راو باسي پټ سيزونه اسمانونو او زمکو کې او پوي پاس چې تاسو پټوي هغه چې تاسو ښکار کوي الله لا اله الا هو رب العرش العظیم الله چې نشته حاجت را مگر د الله دې رب عرش لوی قال سننظرو چې کیسه ورته وکا اوس چونکه خبر واحد د سليمان اسلام تحقیق کوي ادا چې دا دی وګوره فالقه اذا بكتابي هذا فالقه اليهم نو ورځه دایتا ثم تولانم بیا ورګو دینا فانظر ما زایر جون او ګراس واپس کی دی څه خبره کوي ولا چرګ خط واغستو چړې روان شو په هوا باندې روان دی سليمان عليه السلام چړې دی روان دی چې کله د بلقیس هغه بادشاہي ته ورسېدو محل ته ورسېدو نو بلقیس د بهر نه تالیه چولې او ګټونه ځان پسې تاله کړو ځکه دی واده نه وکړي نو چې کله د مولا چرګه وکتل چې ګیټونه ټول بند دي نو بر یو قتل په شاهي محل کې یو کړکۍ وا وړه وندي روشندانو نو پای کې ورغلو او په روشندان کې کېناستو غرمه دا دا بلقیس وددا د غرمه مولا چرګه خد یوړو بلقیس له پرې سینه باندې کېپو او زر بر لاړو او په روشندان کې کې لاستو بلقیس باندې چې خط ورزیدو هغه زر را پاسه ده منډه کړل ایو طرف بل طرف دروازې وکړه ته وتاړې لګې دي دي یو خو بل خو ګوري چې دا خط چارلو چې بر یو کتل وکړ کې خو چړې ناشته چړې خط راوړې نو پوه شو چې یاره دا خو عزتمن سړی خط دی ځکه چې مارغان خط راوړي او تابعدار دي نو څوک خو دې دا نو پارلیمنت دې راځم کړو سبالا قالت یا ایو الملائ انی القی الی کتاب کریم هغه وې زما وزیرانو یقینا راغورځول شوی ماته خد عزتمن او عزتمن وته ځکه چې د پیغمبر خد دی مارغان راوړي دي مسلمان نه ده او د پیغمبر د خط ادب کړل الله رب العالمین ورته ایمان نصیب کړو ته ځان ته مسلمان وې د الله له طرفه تعالی خط راغله د قران په شکل کې تا څومره قدر وکړو کش دا چې بس په الماره کې د برکت د پاره کې دا دل الله قران را لګلو تا څومره د دې قدر احترام وکړو ځان دې د قران نه څومره خبر کو ان لو من سليمان یقینا خبر پکې دا وا لنډ خط ورته لیکي او مقصودي خبره لیکي د هوښیار سړي کار دی چې هغه لنډه خبره لیکي میسج لیکي چاته نو مقصدي خبره ولیکي نو دی به هغه میسج نه سم د اوخ پوسکې وي د سره د هغه په ځای نه لګي ته به وایې چې خدای دې کې سی مقصد پکې سره لکه خبره کې چاته مقصدي او لنډه خبره وکړه دغه خبره بیا ختميږي نه نو الله تعالی علیا واتونی مسلمین خبر دادا نبی علیہ السلام چې چاته خط لیکلو ورته به لیکل انه من محمد ابن عبد الله ورسول الله الى فلان او ته وی اسلم تسلم خپل نوم به ولیکلو چاته به چې لیکلو دا غنوم به ولیکلو او اخیری خبره به دا اسلم تسلم اسلام راوړه ته به په امن شي او کني بس ځان مقابله ته تیار کا وادونی مسلمین راشی مال مسلمانان قالت یا ایو الملو وی زما وزیرانو افتونی فی امری پترا گئی مال پکار زما کی ما کنتو قاتیاتن امرن مزا فیصلہ کون کی دیو کار حتی تشدون تردی چی تاسو حاضر شئی قالو نانو لو قوتن دوی مونږ خواندان یو د طاقت او لو باسن شدیدن خواندان جنگ سخت والامر الیک او فیصله تا تدا فانظری ماذا تامرین او غرا چې سم شورا حکم کې مونږ تا مو استاد حکم تابعدار یو او هغه ډیر او خيار وا قالت ان الملوک اذا دخلوا قريه نفسدوها هغه یقینا بادشاہان کله چې د نشیو کلی تا نو فساد کوي پای کې وجالو عزت علی ذل او ګرځي عزت من خلق دای ذلیلا وکذالک یفعلون دارنګ کار کوي زمونږه استاد محترم شیخ قرآن مولانا مقیم سے فرمائل شیخ قرآن رحم الله فرمائل چې مونږه په مسجد خیب کې په حرم شریف کې د مولانا عبید الله سیندی رحم الله سره سبق ویلو قرآن انو وای زچی کله عجلت لمه نو ما ته وی چې کله تلار شي نو د حرم سره نږدې به یو سړی ناست وي او تا سره به خبرې نه کوي خو چې زما خط او زما نوم ورته واخلي بیا به در سره خبرې شروع کی وای هغه شانوا اول مو ته خط نه خېلو سلام کلام ور سره کو خبرې نه کولو بیا مې د جیب نه خط راويسو ورله مې ورکو وی هغه چې د مولانا سیندینو مور لیدو ولی په خندا شو ما ته وای چې مولانا خو مې آو ها ولی ما ته مولانا سیندی رحم الله ویل چې دا د عربو د ترکیه چیف جسټس وو ډیر لوی عالم دی او تاسو نه تنوکا وای چې کله زور سره خبره ترې موشي بادشاهان چې کله یو عمل ته دننه شي یا عمل تباه او برباد کی عزتمن خلک د هغې ذلیل او ګرځي ما او فیصله کولې او اغیار را دننه شوي هغه عزتمن ذلیل کړل او دا رنګي کار کوي وای ما ته چې لم تسمع قول بلقیس او دا حقیقت دی تر څو پورې چې ایشیا ته مغربي فوجونه نو راغلي نو دا په امن باندې وو او کله چې زموږ ملکونو ته پاکستان ته افغانستان ته ایران ته او نور ملکونو ته د انګريز فوجونه رادن نشول دا ملکونه لاړل تباہ برباد شول د ذلت سره مخامخ شول چا چې اغیار له ځای ورکړی ای بیا رسوا شوی دی او ای بیا پیمانه شوی دی خو بیا په پیمانتیا باندې سو هغه مشرف چې هغه ټول مدرسې په پاکستان کې تباہ برباد کړې انګريزانو له اډې ورګړې د افغانستان خلاف 56000 حمله له پاکستان نه په افغانستان باندې شوې دي او دا ول مشرف ورکړی وی د څه لپاره صرف د دې لپاره چې هغه دولت غوړه کړو او چا چې د مسلمان سره ظلم کړی نن دا هغه انجام ته وګوره په وینټیلیټر باندې پروت دی نه مړکی او نه ژوند کی او الله دې نورم ذلیل او رسوا کی چا چې مسلمان سره غداری کړی دا الله ذلیل کړی دی وانی مرسلتون الیم بی ادیتین ولی دا مسلمان خلاف اڈی ورکولی افغانستان ستا اسلامی ملکو او ستا رورو نو تا دا ای خلاف استعمال که خپل از مکا نو ستا هم فتنه پاتی نشوا ستا پا خور بانیم تبایی اکڑلا مسلمان تباو برباد کو ډالۍ ورته لېږم تحفې ګیفټونه ورته لېږم زه ګورم چې واپسي څه جواب کوي فلما جاء سليمان کله چې رالو سليمان عليه السلام ته قال تمدونني بمال ورته وی تاسو زما امداد کوئ په مال فما تاني الله خير مما تاكم دا چې مال الله راکړي دي هغه ور دي دا سره دا ځکه چې ډالۍ او تحفه دوه قسمه وي یو د مینې محبت د وجې نه وي هغه د ستېزې جایز ده دویم د دې لپاره چې تا خاموش کی نو دا ډالۍ قبول نه کی ګینه تباہ برباد بشي قال يا ايها الملو ايكم ياتوني بارشا قال اغوي يا ايها الملو اي زما وزيرانو ایوکم یاتینی بیارشها کم یو ستاسو نه بروړي مال را تخدلې سليمان عليه السلام چې الچی او پیغامړون کې هغه ته واپس کو چې ورته واپس شه او ته وای زما د جنگ تیاری وکا ناغه ته پته ولګی دا چې دا صحیح پیغمبر دی او ایمان ورو سره د قوم نه دلته سليمان عليه السلام ته پته ولګیدا نو خپل وزیران را جمع کړل او ورته وای چې دا غي تخ په دا غي راتګ نه مخکې مال سوک وروړي ايوکم ياتين بعرشا قبل ياتوني مسلمين باقي د دینه چې راشي مال مسلمانان او دا چونګي دار حرب او د دار حرب نه په اړه طریقه باندې مال وروړي شي جایز د ګناه پکې نشه قال عفريت من الجن وی تا غتور د پیریانو نه زبرولم تعالی را دی لره مخې د دینه چې ته پاسې د خپل مجلس نه او یقینا زما بدی باندې تا غتور امانتدار قال الذي عنده علم من الكتاب ويا سړي چې دا غسر علم د کتاب باندې خلک وایي دا اسم ابن برخیاو د سليمان السلام وزیرو لیکن دا خبره صحیح نه ده زګه چې د سليمان عليه السلام سره خداغه نه زیات علم وو او دا اصل خبره دا ده چې د دینه مراد جبريل امین دی او یا سليمان عليه السلام دی انا دیګه بیز برام تعالی ردا د دې تخت قبل ان یات تد الیک طرفک مخکې د دې نه چې ته واپس کې ځان ته نظر فلما را مستقرن اندو کله چولی د دې لرا ولاو د دې سره قال هذا من فضل ربي وی دا زما د رب احسان دی لیبلو انی اشکر و مغفور چې امتحان کوي په ما باندې زه شکر باسم او کنا شکری کوم د نعمت چا چې شکر ایستو نه یقینا ثواب شکر ایز الله او چا چې انکار وکړ یقینا رب زما دې به پر عزت مند قال نکرو لا ارشا وی نکرو لا ارشا وی بدل کې دې لرا تخت دې نن زرو ګورو مونږه اتا د دې آیا دا په جنې خپل تخت ام تکونا من الذین لا یعتبون یا دا دای کسانو نه چې هغه نه پويږي فلما جاء کل چرالا قیل آگ زار شکی اویل شو اے داد استا تخت آغا تخت کی لگا تبدیلی اکڑلا بیای ورطوی چی ستا تخت دادے قالت کاننہو دیرو خیار خزوا چې وې کتو نو سوچ یو کو کدا پیو کم دا خو لږ شان بدل دی واسه نه چې ما ته وي دروغ دی وي او کا ویم چې نه زمان نه دی مخکار خو هغه شان نو داسې جمله استعمال کا چې نه اقرار کو نه انکار کو وکشفت عن ساقيا او بربند کړ خپل پندو لرا بعض خلک وای په دې ځای کې وای سليمان عليه صلوات و سلام د دې خدي سره وعده کول غوښتل انو وای سليمان عليه صلوات و سلام ته چاوي چې د دې په پندو باندې وخت دي او د خزي په پندای باندې چې وخت وي نو ډیر بد کاری لکه سړی باندې چې وخت وي نو خوان کوي او په خزه باندې چې وخت نه نو خوان کوي نو ا وی سليمان عليه السلام ویخا چې وخت وي په باندې نو سليمان عليه السلام ته دا طریقه جوړه کړه چې دا اوبو د پاسه بنگله جوړ کړه د شیشو او چاغه رااله نو وی هغه چې وګدل هغه چې ګنې دا وګدي نو زره دا سیدا پیسې اوچته کړې و سليمان السلام ته وګدل دا غیره پس ورسره واده دا عجیب خبره ده یاره د پیغمبر متعلق داسې خبره کول مناسب ندی دا خبره بالکل غلطه ده سليمان عليه السلام چې دا مملکت بلقیس نه دار واستې شو نو دا وته نشو ویلې چې دا پیسې دې برګه چې دا پټې دې وګورم دا وته ویلې شو دا څه خبره وه دا خبره بالکل غلطه ده اصل خبره دا ده چې سليمان عليه السلام هغه ته خپل طاقت خودلو تبا سې او ستا ډالې بسي راشه زما طاقت وګوره د شیشو بنگله به جوړ کړی دا دا د دې لپاره او دا جایز ده دشمن د خپل طاقت ښکار کول په هر طریقه چی دا بالکل جایز ده ګناه پکې نشته او دا غلط ده چې سليمان عليه السلام د دې سره وعده کول نو ناڅاپه دوه ډلې جګړې کولې یو بل سره د دشمن او د صالح علیه السلام قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئات قبل الحسنه دوی وزما قوما ولی په تلوار سره غواړي ازا مخکې د فائدې نه ولی بخنه نه غواړي د الله نه خامغه چې په تاسو را مګړل شي قالوا طيرنا بك دوی موږ په پالینو سپتا دویمه واقعه د لوط علیه السلام الله وی بچا زه ورکوم لوط علیه السلام د هاران زیو هاران د ابراهیم علیه السلام رورو نو دا د ابراهیم علیه السلام رورو چې ابراهیم علیه السلام راتلو نو د عمر سره روان شو د شام نخکته آباد شو لوط علیه السلام کله چې خپل قوم دا ایا تاسو راتل کوم بیا ته تاسو لیدونکو اے تاسو راتل کوي سړو د بشاو تلا د خزنا بلکې تاسو کوم جاهلان نو جواب د قوم دغه مگر دا خبره چاغي وي اخرجو ابا سیال دلو تلی سلام د کلی ستاسو نه یقینا دای ځان پاک پاک کوي لاس کومګه دلرا دلرا مگر خزه ده ادا دکړه موږ د پادشاہ نه بازار کې وان درنا لیم مطر راول ګرم بدی باندې کار باران نو بدې باران اورې شو وللحمد لله اوس خلاصه دا اخرنو دعا کې وو چې بچاو الله یې زور کوم وای حمد ندی الله لره سلامتی انا وبندگان وای کسانو چې جوړ شوی دي اي الله هر الله چې دې شریکان جوړې د الله سره کله چې ته مسله توحید بیانې یو ځل بدا مسله بیان کی نو مشر با خلاف کوي نو زموږ استاد محترم به فرمایل وای بابا ته به چې راځه بابا چا نه شل کړي چې دې نه لشل کما او شلمه سي پارا ته شروع کوم دا اول شروع ته شلمي سي پارې نه وکا امن خلق السماوات والارض اول دا چا به دا کړی اسمان نو زمکه را لګلی تاسو له برنو په راځر غنو بدی سره باغی چیزا دبا جاد تازه کیواله دویم ورځ د دې مورنی سبق امن جعل الارض قرارا چا ګرځول لاس وکا قرارن زائد قراری چا درول لپاره وجعل خلال نار او ګرځولي بمین د دې کې نیونه بابا د زمکه چا درول دا د اندوانو کتاب دی وېد آی کې پنځمه صفحه کې لیکل دي چې دا زمکه د غوي په خکر باندې ولاړه ده او کله چې دا زمکه غوې د یو خرنا بل خر ته اړې نو زلزلہ راشي دا خره چې په دې غوې باندې غوې مړ نه راځي یعنی بس بیا غوټول خلک تاوی ګرا تاوی دا د هندوانو عقیده او د مسلمانو په کتابونو کې راځل نشو اوس هم د ډیرو بډایګانو دا عقیده شته چې کومه د قران نه ناخبري راغي هم دا کی دی چې ګینه دا د وای بخر باندې ولاړه ده او په دې طریقه زلزال راځي نه دا د انوان عقیده ده وجعل خلال نار او ګرځولې په میان دا یې ګینه ورنا او ګرځولې دې لره ورنا یو واده وګیو به بل واده تروي میس کې دی پر دی وجعل بین البحرین عاجزا ګرځولي دي په میان د دوه دریابونو کې پرده بابا دا چا کړی دي دی وای الله هو الہ ما الله حاجت رواسته بل څوک د الله سره بچیا دا خلک چې دومره کوي څوک یو زیارت رواني څوک بل رواني جواب بل اکثرهم لا يعلمون بابا زیاد دینه نه پويږي په قران دي په قران نه پويږي ځکه خو باباګانو رواني درېمې ورځې سبق اما یجیب المضطر اذا دعاو څوک دې چې قبولتیاو کې د محتاج کله چې راوړي دلرا او لري کی تکلیف او ګرځي تاسو د رسو پاتې شي پس مګه کې بابا دار څوک کوي دی وی الله جواب څوک دي چې لار دی تاسو ته په تیارو د وچ ولم دی کې او څوک دي چې را لېږي بادونه زیرې مخکې د خپل رحمت نه بابا دا څوک کوي دی وای الله ایله ما الله الله سره بل څه باندې ترواشتا بچی دا خلک چې کوي جواب تعالی الله عما یشرکون او چې الله دایره چې شریکان جوړي الله سره پینځمه ورځ سبق نو ته وای قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین روړې دلیل تاسو کچره تاسو رښتینی یې کدلیل در سره نه راته پیش کړ به دلیل خو نه چانه ونه امام احمد بن حنبل ویلو مناظره کې ای دونی شیء من کتاب الله و سنت رسول صلی الله علیه وسلم دا نه کتاب نه ماته دلیل خو یې کړ او د پیغمبر د سنت وره وقال الذين كفروا من بعد سانو چې کفر کړل اثبات قیامت ایا کلا چې شو موږ خاوري او لارا زموږ موږ دوباره پورته شو په تاکي سره وعده کړې شم سره چې دارا او زموږ مشرانو سره مخکې دی دا ندی دا مگر کسی په خوانو قل هو پیغمبر سیرو فلا دیو ګرځي پس مګه کې وګورئ څرنګه شو انجام د مجرمانو ولا تازن علی مغم جنگی په دی باندې او مګیا په تنسیا کې دای نه چې دوی تدبیرونه جوړي ويقولون متى هذا الوعد زجر بذکار قیامت دوی وایي کله وایي دا وعده کتا سرشنی وایا نږدې دا چې شي رسو تاسو لا باز چې تاسو په تلوار کوي بدر کې بیا ټول تباشل وان ربک لذو فضل علی الناس یقینا رستا خاوند پر رضی په خلقو لیکن زیاد دین شکر نو باسی وان ربک لا یعلم ما تکن صدورهم یقینا رستا کوئی با سچ پټی سینې د دی او آج دې کار کوي و ما من غائبه فی السماء والارض او نشتا پټې دونکو اسمان او زمګه کې مگر پهلم د الله کې دې کار ترغیب القرآن یقینا دا قرآن بیانې په بنی اسرائیل باندې زیات هغه چې دی پای کې اختلاف کوي وانه لهدى ورحمت للمؤمنین او یقینا دا هدایت او رحمت مؤمنانو لا یقینا رب صاحب سره وو کی بمیان دې کې بخپل فیصله باندې وهو العزیز العلیم او دا الله دې پویا او زور ور ذات فتوکل علی الله ځان پر الله یقینا دې په کار باندې انک لا تسمع الموتى یقینا تورول نشي کول مړوتا او نا ورول کول شي غنو تا आवाज کله چې وړي شاګونګي دا وي مړی اوري مړی اوري او سمال معتاد علماء دیوبند ان شاء الله که ژوند وي د سبانی درس کې وځه په مسله زمال متابنه تفصیل کوم چې مړی اوري او کنا علماء دیوبند عقیده سره او خلق د دیوبند نه سره جوړ کړل و ما تبعات رومیان زلالتهم او نه ته لار خودون کې رندو تا د گمراهی د دیا ان تسمو الا ما يؤمن بآياتنا تنشا رولې مگر چاته چې ایمان وروړي زموږ آیاتونو دې نه غاړه کې خود کې الله تا وای ذا وقال قول عليهم کله چې واقع شي وینا دا ځم په دی باندې اخرجنا لهم دابه من الارض هم براوا سو دی هرا یو دابه د زمکه دا دابه رواني او کافر په مخ باندې بدار لګي مولانا سیندی فرمایي چې د دې مراد عمر رضی الله عنه دی چې الله په دې باندې مسلط کړو اصل کې مراد دې نه هر یو عالم دی چې بیان د توحید او سنت کې رد شرک دی تو کله مو خبرې په کې دې سره کینن خلق او زمون بیاتونو یقین نه کوونکی و یوم ناشر باور چې موږ راجم کو دار یو مرد یو ډلا دا نه چې دروژن بیا وکي زمون بیاتونو فهم یوزو نو دې بس خپل کړی شي حتا اذا جاءو کله چې راشي حالا کذبتم بیااتی بیا تاسو درو جنتیا کړي زما پیاتو او تاسو یاد نه کړي په دې سره د علم اما ذا کنتم تعملون یا سوې تاسو عمل کوونکی او تعال قول علی باقی وشوی نه دا صاحب دی باندې سبب د دې چې دې ظلم کړو نو دین لا ينتقون خبره باندې کوي ایا دې نه ګوري یقینا موږ ګرځول شپه یې پارا چې آرام کې بده کې اورز د پارا د لیدو الله وي شپه مې دې لا ګرځول چې آرام پکې وکا اورز د لیدو لپاره دې ورټه کوي د شپې ګرځي ټول شپه ګپې شپې لګي کیرونه کوي او د ورځې ټول ورځ ګډي ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون یقینا دې کې دلایل دي دا کو نه پاره چې ایمان وروړي و یوم ينفع فی سور باورز چې په بواله شي شپې لګي او فزع من فی السماوات و من فی الارض نو او به یې یا سوچ اسمان نو زموږ په دې مگر چې واري الله او ټول برازي دی الله له تابعدار وتر الجبال تاسبوا جامدتن به بات غرون لرا ګمان به پکې د کلکو و یا تمر مرصاب او دا والو دی بشان دالو تو دوریازي دا غرونه به داس رواني لکه څنګه چې دا اوریاز رواني ثم الله الذي اتقن كل شيء دا طریقه د الله غدا چې مضبوط کړی هر یو شی لرا یقینا د الله دې خبردار با عمل چې تاسو کوي من جا بلا سندي بل هو خير منا چا چې راتل وکړ باندې کې دله به وردا اینا او من فزع يوم الذين امنون او دې به د کبرات دې ورځې نه پامن او چا چې راتل وکړ بشیر باندې فکبت وجوههم فی النار نو پړمخې بشي مخونه دی په اور کې تاسو له بدل نه کړی شا مګر دا هغه عمل چې تاسو کولو انما امرت ان اعبد رب هذه البلده یقینا ما دا حکم کړی شوی چې د عبادت وکم د رب د دې کړی والذي حرم ذات چې ساتلې دې له ظلم نه یا عزت ورکړي یا بنګړې دې ته جواب راونا ولو کل شی او دی الله اختیار کې دار یو شی او ما ته حکم دې شی چې سم مسلمانانو نه وان اتلو القران او ما ته حکم شی چې ولما قران فمن تدا فینما یتدی لنفسه چا چې دا ته پیغمبر وای ما ته حکم دې چې قران ورو متعلم د دې حکم دی چا چې هدایت وموندو نو یقینا ثواب د هدایت دي ځان لري او څوک چې ګمراه شو نو یقینا زه مد يرونکو نه وقل الحمد لله و الحمد لله الله لرا زردا چې وبخې تاسو ته آیاتی خپل دلایل فستعرفونا زرد چوب پیجنې هغه لرا پښتانه وای وډو بدا وډو بزي دا الله وډو بدا ښکارا ته بوزي فستعرفونا فتعرفونا وما ربك بغافل عما تعملون نظر رب سنا خبر دار عمل چې تاسو یې کوي صورت کې دوه مسلې وي یو مسله چې عالم الغیب دی او الله پاریوان دوه وګوره موسی خبر نشو د امسا وګوره سليمان عليه السلام د مملکت بلقیس نه خبر نه دی دیمه مثلا الله وی نجات ورکوما وګوره حضرت لوط عليه السلام له نجات ورکو صالح عليه السلام له نجات ورکو نو اخر کې دعوت توحید واخر دعوت الحمد لله رب العالمین